تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خپرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پای مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا د مجاهدینو په مجهزوالي کې مرسته ونه کړي یا د مجاهد د کور خدمت ونه کړي چې هغه جهاد ته فارغ سي نو الله تعالی به پر هغوی باندې تر قیامت له مخه یو سخت عذاب نازل کړي د دې حدیث روایت ابو داود او ابن ماجه کړی دی د سپرونوزفر د میاشتې پنځه ویشت مه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له درېیمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو په بدخشان ولایت کې یو قمندان او شل اربکیان ووژل شول د فاریاب ولایت په تګاب کې د دښمن قرارګاه فتحه درې تنه پولیس مړه نولس تنه یې ژوندي ونیول شول، ګڼ مهمات یې ولجه شول. د زابل ولایت په مرکز قلات کې شوبله ویجاړه، درې تنه مزدور عسکر پکې قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د روزګان ولایت په خاص روزګان کې له ګډ دښمن سره جګړه روانه ده. اسلامي امارت د مولانا سمیع الحق صاحب شهادت ټول اسلامي امت په ځانګړي ډول د پاکستان مسلمان اولس ته لویه او نه جبرانېدونکې ضائعه بولي. په دې اړه د مولانا صاحب درنې کورنۍ، د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند، ټولو دیني حلقاتو او مسلمان امت ته د زړه له کومي د تسلیت مراتب وړاندې کوي. له الله تعالی څخه شهید مولانا صاحب ته فردوس جنت، ټولو خپلوانو، متعلقینو، دیني قشر، د پاکستان اولس او مسلمان امت ته د صبر جمیل او اجر جزیل غوښتنه کوي. شهید مولانا سمیع الحق صاحب خپل ټول ژوند په تعلیمي او سیاسي برخه کې د دین خدمت ته وقف کړی وو. او په همدې لاره کې په شهادت ورسېد. هغه د افغانستان له مظلوم ولس سره د شوروي اتحاد د یرغل او امریکايي اشغال په ضد نه هېرېدونکي خدمتونه او ملګرتیا کړې، تل یې حق وینا کوله او د افغان ولس د مظلومیت نعره یې بدرګه کوله. اسلامي امارت د خپل مسلمان ولس په نمایندګي د شهید مولانا سمیع الحق صاحب په شهادت غمرازي ښيي، قاتلانو ته له الله تعالی څخه ستره جزا او رسوایی غواړي. په مولانا سمیع الحق صاحب وژونکی برید بې له شکه چې د اسلام د دښمنانو کار وو. هغوی نه غوښتل چې لکه مولانا سمیع الحق رحمه الله غوندې یو پیاوړی او مصمم شخص مسلمه امت ته د ویښتابه درس ورکړي. ځکه نو هغه په ډېره بزدلۍ سره په شهادت ورساوه. چې جسدونه یې په سیمه کې پراته دي. د معلوماتو په اساس لسګونه نور شریر اربکیان لا تر دې دمه ورک دي چې غالبا مړه، ژوبل او یا به د واورو لاندې شوي وي، ځکه په سیمه کې سخته واوره هم اورېدلې ده. همدا ډول له دښمن څخه ډېره سپکه او درنه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. عملیات لا هم روان دي، تر اوسه پورې په جګړه کې دوه تنه مجاهدین شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. د فاریاب ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند فیض اباد دښته کې مجاهدینو د دښمن په یوه لویه قرارګاه عملیات پیل کړل چې تر درو بجو یې دوام درلود. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دغو عملیاتو کې د مزدور دښمن قرارګاه په بشپړه توګه فتحه او د دوو قومندانانو په ګډون درې تنه مزدور پولیس قتل او نولس تنه نور ژوندي ونیول شول. همداراز څلور ټانګونه، شپاړس مله کلاشینکوفونه، درې میله پیکا، دوه راکیټ، یو هاوان، یوه دهشکه او ګڼ نور وسلې او مهمات مجاهدینو لاس ته ورغلل. د یاد ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سنګیزرد په سیمه کې پرون غرمه دوولس بجې د مزدور اربکیانو په پوسته وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې پوسته پتحه او د مزدور قومندان جرنیل په شمول دوه تنه مزدور اربکیان ژوبل او پاتې یې په تېښته ولاړل. همداراز د دښمن یو کلاشینکوف هم د مجاهدینو لاس ته ورغلی. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وايي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د څنګ زرد په سیمه کې وسله وال برید په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز خبرونه زیاتوي چې د چارتوت په سیمه کې تېره ورځ دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره دوه کلشینکوپونه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي. همداراز په قیصار کې یو تن مزدور اربکی ژوندی ونیول شو. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د پولیسنګي ته څېرمه پرون ماسپښین دوه نیمې بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه او په کې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د میزانې ولسوالۍ اړوند د سعدالله خان د غونډۍ د پوستې درې تنه مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې پوستې یو تن عسکر چې د کندهار ولایت اوسېدونکی دی، پرون سهار وختي مجاهدینو ته تسلیم شو. نومو له ځان سره یو نرنجک، یو ثقیل او یو کلشنکوف هم تر مجاهدینو پورې راورسول. د یاد ولایت د ښارصفا ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون ټوله ورځ درې ځایه د سوختي پر دوکانو، سید شاه غا منده او د حجی سقزی اکا د منده په سیمو کی د مزدور دښمن پر مخ تړلی وو. په سیمو کی له مزدور دښمن سره جګړه هم تر سره شوه چی پکی یو رینجر موټر ویجاړ او دوه تنه مزدور عسکر پکی ووژل شول. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د سخی په سیمه کی تیره شپه یوولس بجی یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله. پرون غرمه مجاهدینو په ګډ دښمن وسلوال بریدونه ترسره کړل چې دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته. همداراز ماسپښین مهال دښمن په سیمو کې توغندیز بریدونه هم کړي خو لله الحمد مجاهدینو ته یې زیان نه دی اړولی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې یو تن مزدور پولیس د کمین په ترڅ کې د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای قتل، موټرسایکل یې تخریب شو. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د پارسیاو په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې یو تن مزدور عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. یو بل خبر زیاتوي چې پرون شپه اوه نیمې بجې د همدې ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوهنتون په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدور عسکرو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو. د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې بېګا شپه لس بجې د مزدور اربکیانو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې دوه تنه سنګوري اربکیان وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی. د بلغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د تاکۍ په سیمه کې دوه تنه د مزدور ادارې د انتخاباتو کارمندان له خپلو ټولو اسنادو سره ژوندي ونیول شول او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. د غزني ولایت ګیرو ولسوالۍ ته څېرمه مجاهدینو د مزدور پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې یو ساعت یې دوام درلود د دغه برید په ترڅ کې د مزدور دښمن درې تنه پولیس د لیزري وسلو په مټ لګېدلي چې تر اوسه یې د ژوند او مرګ خبر نه دی معلوم. همداراز د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اړوند د سنوغان په سیمه کې د کندهار هرات پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدور عسکرو په ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند سلامي پوستې په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور دښمن په یو اکمالاتي کماز موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو د ټولي نړۍ پر مسلمانانو لازمه ده چې له اسلامي خاورې څخه د دفاع لپاره راپورته سي او پر اسلامي خاوره د ظالمانو د تجاوز او زور زیاتی مخنیوي وکړي د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقانی رحمه الله له ویناو څخه ملوک الطوایفي او ګډوډي اوج ته ورسېده، د هېوادوالو سر، مال او عزت له خطر سره مخامخ شو او حتی د هېواد د ټوټه کېدو ګواښ رامنځته شو. د ټوپکیانو او مفسدینو د هېواد د خلاصون په مقصد او د مقدس جهاد د ارمانونو د سرته رسولو لپاره د افغان مومن ولس له منځه د واقعي مجاهدینو او طالبانو خوځښت پیل شو چې وروسته په اسلامي امارت ونومول شو او په ډیر کم وخت کې یې هیواد نه یوازې له ټوپکیانو او داړمارانو وژغوره بلکې سوچه اسلامي واکمني یې رامنځته امنیت او عدالت یې تامین کړ او د هیواد ځمکنی تمامیت یې تضمین کړ د خپلمنځي جګړو څخه د افغانستان خلاصون د اسلامي امارت خورا ستره او تاریخي کارنامه وه خو لا افغان ولس د جګړو له ستومانۍ نه نه و خلاص شوی چې په هیواد بله ابتلا راغله او د امریکا په مشرۍ غربي یرغلګرو پر افغانستان یرغل وکړ د افغانستان استقلال یې غصب کړ د هیواد ځمکه او فضا یې اشغال کړه او زموږ د ولس ټول حقوق یې تر پښو لاندې کړل په دې سخت حالاتو کې اسلامي امارت یو ځل بیا د خپل مسلمان ولس د غصب شویو حقوقو د اعادې د اسلامي نظام د جوړولو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو لپاره جهاد پیل کړ په اوولس کلن جهاد کې د اسلامي امارت مجاهدینو خورا سترې قربانۍ ورکړې د اسلام او هیواد تاریخ ته یې تلپاتې ویاړونه وروبخښل چې په پای کې یې نه یوازې د هیواد اکثره سیمې له اشغالګرو تصفیه کړې بلکې اشغالګر یې دې ته آماده کړل چې زموږ د ولس برحق پاڅون ته په درنښت وګوري او د مخامخ خبرو په پیل سره له افغانستانه د وتلو مرحلې ته ځان آماده کړي په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د داعش په نوم یوه بله نااشنا او اجنبي منحرفه ډله راپیدا شوه په سختو وحشتونو او قتلونو یې پیل وکړ اشغالګرو او د هغوی ګوډاګیانو هڅه کوله چې په تبلیغاتي کمپاین او تسلیحاتي مرستو سره دغه ډله نوره هم تقویه کړي داعش په عام افغان ولس نه یوازې بې توپیره بریدونه پیل کړل او د ښځو ماشومانو او سپینږیرو په شمول یې سلګونه بېګناه وګړي شهیدان کړل بلکې د ذبحه کولو په مین الوزولو او د قتل او شکنجې د بېلابېلو وحشانه طریقو په ترویج سره یې هڅه پیل کړه چې زموږ مؤمن او مجاهد ولس وویروي او خپله اجنبي نظریه ورباندې په زور تحمیل کړي په داسې حال کې چې عام ولس د داعش له خوا ځپل کېده بیا هم یوازې اسلامي امارت و چې د خپل مسلمان ولس د دفاع او نجات لپاره د داعش په وړاندې مبارزه شروع کړه په فراه، زابل، هلمند، غور، لغمان او ځینو نورو سیمو کې د داعشي فتنې جرړې وایستې او په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د محکم مرکز په لمنځه وړلو سره یو ځل بیا ثابته کړه چې د خپل مسلمان ولس د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر او د هر دښمن ټکولو ته آماده دی متل دی چې واقعي دوست په سخته ورځ معلومیږي قدرمنو اوریدونکو د سوالونو او ځوابونو خپرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم په همدې خپرونه کې مو د تیر په څیر یو ځل بیا د نویو او تازه موضوعاتو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره مرکه کړې ده هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ داسې بریدونه د کابل ادارې د پاتې چارواکو او عسکرو ته څه پیغام لرلای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد د اسلامي امارت مجاهدین په ټول هیواد کې دي کال په ټولو میاشتو کې او په هر ورځ د دښمن په وړاندې باندې د بریدونو او عملیاتو په اجرا او تیاریو باندې بوخت وي خو داسې په دا وروستیو کې د دښمن په مقابل کې د بریدونو شدت زیات سوی او بیا مهم خلک پکې د دښمن د داخلي دښمن د چارواکو نه او زیات شمیر د دوی عسکرو پولیسو افراد وژل سوي دي دیر یو رساو خه پیغام دښمن ته دا لري چې اسلامي امارت د داخلي دښمن په وړاندې چې کومه جګړه کوي دا ثانوي جګړه ده او دا د دفع جګړه ده اصلي دښمن زموږ معلوم ده چې هغه امریکایان دي د هغو تجاوز ده د هغو موجودیت ته زموږ په خاوره باندې او زموږ د فضا او مځکې او حکومتدارۍ او سیستم او د ټولو اختیاراتو اشغال د ستغو تر اشغال لاندې دا عملا هر څه مو د بهرنیو په لاس کې دي او زموږ په هیواد باندې اتلس کاله کېږي بمونه ووري د خارجیانو لخوا نه دلته د وزنو دپاره پیسې مصرفیږي او هغوی خپل عسکر هم دلته پیاده کړي دي او زموږ په خاوره کې کثیف موجودیت هم شته د اصلي دښمن هغه د ټولو افغانانو او ملي اسلامي او تاریخي مسولیت هم د ټولو افغانانو دا د چې باید تجاوزګر دښمن چې بهرنی ده او اشغالګر ده او غیر مسلم ده د هغو په وړاندې باندې ودرېږو لکه په تاریخ کې چې راغلي نو دا مو اصلي هدف ده ولی متاسفانه چې ځینې اشخاص افراد د خپل هیواد سره د خیانت مرتکب سوي دي اتلس کاله کیږي د امریکایانو په رکاب کې درېدلي دي په افغانستان کې زیږېدلي د افغانستان له هوا او آب نه استفاده کړې خپل ځان هم افغان بولي بیا هم د امریکانو په خدمت کې بوخت دي د دوی له منځه وړل د یوې دفع په خاطر اسلامي امارت اولویت لري ځکه تاسو پیږي کله چې موږ په مخ کې داخلي خند موجود وي موږ اصلي دښمن ته ځان سره سوالي د داخلي خايني نه د دې لپاره مخ تر وړاندې کړی دي چې هغه اصلي دښمن ځان په وپوخي د اسلامي امارت مجاهدینو لاسرسي ځان ته لاند کی نو طبیعي ده چې امارت هم مجبور ده د یو ثانوي هدف په شکل د داخلي دښمن په وړاندې باندې مبارزه شدیده کړي او له منځه وړل یې له اهدافو ځنې وګرځي الحمدلله په دغو تېرو څو وختونو کې د دښمن ډېرې مهمې هستې د کندهار کې هلمند کې او په د هرات او فراه ترمنځ دغو سیمو کې له منځه ولاړ او ځینې ووزل سو ځینې ټپیان سو چې دا ډېرې شریرې هستې وې او ټول وخت د اشغالګرو په څنګ کې پاتې سي وو د دې پیغام پاتې شونو ته دا ده د کابل اداري افرادو ته چارواکو ته که نظامي دي که په نورو برخو کې کار کوي او د امریکانو څخه دفاع کوي د امریکانو په حمایت کې ولاړ دي رسا پیغام یې دا دی چې دوی د ملت د محاسبې سره مخ کېدونکي دي وخت لري فرصت لري چې اوس هم د خپل موقف نه وګرځي د امریکایانو د ملاتړ نه لاس واخلي خپل عادي ژوند ته وګرځي اقلا د مجاهدینو په وړاندې باندې خنډ نسی پریږدي چې زموږ لاس په سالمه توګه تر اشغالګرو پورې ورسیږي پریږدي چې د افغانستان د اوسنۍ جهاد بریا ته ورسیږي او زر ورسیږي او دغه تاریخي پړاو زموږ په ویاړ تمام سي موږ د ملت په بریالیتوب سره له دې ناورین او د اشغال نه راووځي فرصت ورکړي او پرې نږدي چې بهرني ځواکونه لا هم دلته وخت پیدا کړي وخت وګت کې ووسیږي که چیرې بیا هم دوی په خپل موقف باندې ټینګار کوي او لا هم غواړي چې د افغانستان په دننه کې د څو پیسو په خاطر د نمایشي چوکۍ په خاطر د امکاناتو د امتیازاتو په خاطر د امریکا نه دفاع وکړي نو دوی د مرګ لایق دي دوی د دې لایق دي چې له منځه یوړل سي دوی د دې لایق دي چې نور د ځکه په سر باندې د ژوند نه محروم کړی سي زموږ مجاهدین لکه څنګه چې بیا بهرني وزن دوی هم داخلیان هم دغسې ورته هدف دي خو البته بیا هم یادونه کوم چې د یو ثانوي هدف په شکل او د یو دفع په شکل نه داسې اصلي هدف دوی وي ځکه چې اصلي دښمن اشغالګر دي او د هغو اشغال ده او دوی په دومه درجه کې زموږ دښمنان جوړېږي ځکه چې د اشغالګرو ملا تړي او د خپل ملک سره او د دین سره او د ارزښتونو سره خیانت کوي نو د دې عملیاتو په نتیجه کې چې دوی څومره وزل کیږي او یا لمنځه ځي د تاسو فړ خو دی ولې مسولیت دوی ته راځي چې دوی باید ویښ شي دوی باید د پاتې شونې درک کړي چې دوی په ډېر بې جای لار وزل کیږي په نامشروع لار وزل کیږي او د پردیو د اهدافو لپاره وزل کیږي او د افغانستان د یو تاریخي پړاو سره دوی خیانت کوي د دین سره خیانت کوي د دې ولس او ارزښتونو د دې ملک د آینده سره لوی خیانت کوي چې په تاریخ کې به جای د خاینونو په لیست کې وي نو دا باید دوی درک کړي نو د خپل غفلت نه راوګرځي د انحراف راوګرځي یو شمیر ځوانان لیدل کیږي چې له مسایلو سره ډیر سطحي برخورد کوي مثلا اشغال او امریکایي شتون یو ضرورت بولي او ادعا لري چې بې له بهرني اشغال څخه زموږ هیواد وده نسی کولای تاسو هغوی ته څه ویل غواړئ زما په فکر باندې دغه سي فکر درلودل یا ځوانان په دغه سي روحیه باندې روزل لومړی د کورنوي مسولیت او بیا د غو تعلیمي ادارو مسولیت چې دغه راز ځوانان پکې روزل کیږي دغه سیاست په نړۍ کې استعماري سیاست وایي او کله چې استعمارګر او اشغالګر ځواکونه هغه د بل ملک منافع خپلوي او دغه ملک په حریم تجاوز کوي په څنګ کې د اشغال تر څنګ فکری يرغل هم په لار اچي یعنی د هغه اشغال لاندې هیواد تعلیمي بنسټونه په واکه راولي او هغه د خپل نفع په خاطر څرخي هلته بیا د روزنې سیستم داسې برابرې چې د امریکایانو یا د بارنیانو شتون او موجودیت هغه یو ضرورت وبولي متاسفانه زموږ ځینې ځوانان البته چې زه یې شمېر کم بولم نور افغانان ویښ خلک دي بیداره خلک دي له آر او له ذاته په ازادۍ مین خلک دي ډېر دا مفکوره به عامه نه وي ولې بیا هم ځینې ځوانان که غولېدلي وي فکر کوي چې امریکایي اشغال یو ضرورت دی زموږ او زموږ پرمختګ د امریکایي اشغال لاندې کېدلی شي دا یوه ډېره لویه اشتباه ده ډېره لویه سهوه ده دغه اشتباه یو وخت کمونستانو هم کړې وه افغاني کمونستانو فکر کاوه چې د روسي اشغال راسي اشغالګر یا افغانستان د شوروي اتحاد برخه سي یا د هغو تر پالیسۍ د هغو تر چتر لاندې راسي نو به پرمختګ وکړي او دلته به ژوند آرام سي خلک به ډوډۍ پیدا کړي او هغه کوم سهولتونه چې اوس نړیوالو ته مهم دي د دې نه به برخمن سي ولې موږ یو تجربه وکړه چې هغه ناکامه وه دغه ځوانانو هغه سي رهبري تم پکې ورسېده ولې خپل سر وخوړ د ملت هم په ناورین کې نه و یو نیم میلیون افغانان شهیدان سول زموږ هغه نیمه ودان هیواد هم بالکل په مخروبه بدل سو اوس هم که ځوانان دا اشتباه کوي چې زموږ پرمختګ او زموږ د ژوند آسایش او سهولتونه دا په دې اشغالګرو تر سوري او چتر لاندې کېږي ممکن به وي دوی دوه مرزونه لري اول داسې خپل خلک نه دي پیژندلي د افغانستان د خلکو مزاج د دین سره محبت د هواد او ارزښتونو سره محبت او د دې خلکو حریت پیسندي دا نه د پیژندلي دوم دا د سي دوی د بهرني اشغالګرو د استحماري سیاست برخه ګرځېدلي دي یعنی د دوی ذهنیت داسې بدل شوی چې دوی خپل ارزښتونه کم غني خپل هغه مفاخر د شرم وړ ورته ښکاریږي په پردیو مادي شیانو باندې اتکا لري او هڅه کوي چې صرف مادي شیان په نظر کې ونیسي معنوي ارزښتونه له ټولو نه وړاندې دین اسلام او د دې هیواد د ازادۍ غوښتنې داعیه دا اصلا یا درک کولی نه او یا چا ورته تعریف کړي سمه نه ده چې دا دومره مهمه ده په افغانستان په خلکو کې دین څومره مهم رول لري اسلامي ارزښتونه څومره ورته مهم دي د ملت ته په دې باندې سطحي تیر سوي د تعلیمګاهو کې یا په تعلیمي ادارو کې او یا دغه استادانو لخوا دوی تربیه سوي دي همداسې په پټو سترګو روزل سوي دي او بیا دوی ته قلم په لاس ورځي یا د وینا فرصت ورته پیدا کیږي دوی د اشغالګرو موجودیت خپل یو ضرورت بولي دا زه یو مرض بولم دا یو ناروغي ده چې په ځوانانو کې شوی پیدا کړي ولې بیا هم الحمدلله دا ډیره عامه نه ده او ځوانانو ته دعوت ورکوم چې په تعلیمي ادارو کې هم که دوی تعلیم کوي که چیرې دغسې درس دوی ته القا کېده سي د کفارو او د امریکایانو موجودیت دوی ته ضرورت تعریف کېده یا د هغو غوندې ژوند کول دوی ته فخر وړ بلل کېده دوی باید په دې فکر ووسي چې دوی ناروغان کیږي او دا یو میکروب ده چې دوی ذهن ته ورځي د دوی ذهنیت تخریبیږي هر ملت هغه وخت آبادېدلی چې ازادي او خپلواکي ولري چې خپلواکي ونه لري هغه د غلامۍ ژوند هغه که آبادي هم وي هغه که پرمختګ هم وي هغه د ذلت نه ډک وي او په افغانستان کې دا تجربه ډېره ناکامه ده. څوارلس کاله د شوروي اشغال او کمونستانو په وړاندې باندې مبارزې او اتلس کاله د امریکایانو په وړاندې مبارزې دا هر څه ثابت کړل چې دغه هېواد کې پردۍ مفکورې، وارداتي مفکورې او بېجایه خوشبینیانې هغه ګټه نه لري. ځوانان باید ویښ سي، ځوانان د خپل ازادۍ په فکر کې سي، ځوانان د خپل اسلامي ارزښتونو په فکر کې سي. کله چې موږ حریت ولرو، استقلال ولرو، خپلواکي ولرو، د خپل هېواد ارزښتونو او معنویاتو ته اهمیت ورکړو، کولای شو د ملت په شکل باندې تبارز وکړو، کولای شو بیا خپل ژوند ته عیار کړو، خپل ژوند د خپلو معنویاتو په چوکاټ کې دننه جوړ کړو. او ماسې وله دې که څوک فکر ولري چې دا هېواد به جوړ شي یا به دا هېواد ته پرمختګ راشي، دا بیا هم وایو چې اشتباه دی او بیا هم وایو چې دا هیواد لا هم د نابودۍ او بربادۍ خواته ولې دا ذهنیت باید دوی بدل کړي او د خپلو اصیلو افغان مسلمان ورونو ته څنګه ودرېږي دا پردی مفکوره له ذهنه وباسي که په پای کې وپښتو د رسنیو لخوا کله کله طالبانو ته د درنو تلفاتو حتی د مشرانو د ضایع کېدو ادعاوې کېږي چې بیا تاسو هغه ردوئ، د داسې هڅو تر شا د دښمن هدف څه شی بولئ؟ بله، د دښمن رسنۍ او د دښمن بېلابېلې کړۍ په مختلفو وختونو کې واقعا هم ډېر په افراطي شکل باندې د مجاهدینو د تلفاتو ادعاوې کوي او بیا مشرانو ته د زیان اړولو افواهات خپروي او متاسفانه چې رسنۍ هم سره لدی چې دا ادعا لري آزاد دي بې پرې دي حق خایق به وایي بیا هم د دښمن دغه ډول پروپاګاند او عاري له حقیقته راپورونه په ډیر شد او مد خبروي او په څو خبرونو کې جای ورکوي او د اسلامي امارت له خوا نه د ویاندویانو هغه عکس العمل هم نه اخلي دا واقعا د سړې جګړې د دښمن د سړې جګړې برخه ده طبعا جګړه خو یو هغه د سی ګرمه جګړه وي په سنگرونو کې روانه پیو خو دښمن مات اوس دښمن به کوشش کوي دا مات سی په سنگرونو کې ورته رسیږي دا د رسنیو په د سړې جګړې په میدان کې دغه جبران کې بیا نو یو ساعت دی ذهنیت د مغشوشتیا لپاره او د خلکو د تشویش د ایجاد لپاره دغه سي افواهات خبرې سي مثلا پلان جي کې دومره مجاهدین شهیدان شو یا مسولین یا د والی یا د ولایت معاون یا د یا بل مسول یا دی هلداسې اول خو تلفات لسرالته وینه او کوي عدد یې ډیر ټیټ وي مثلا دوه او درې مجاهدین شهیدان سوي تر پنځو پورې دوی په پنځوس او څلوېښتو او ډېر زیات دی او یا هلته یو ستر ګروپ شهید سوی وي چې هغه سیمه کې یو د لسو پنځلسو کسانو مسؤلیت په غاړه لري دوی والي ثابتې د ولایت او د سرې قطعې مسؤلې بولي یا د ولایت معاونې بولي دغه ټول افواهات د دې لپاره دي چې دوی خپله کمزوري جبران کړي او د اسلامي امارت له خوا نه بېرته دغه راپورونه رد سوي دي او اوس خو ملت سره پوه هم ده چې دښمن په دې برخه کې حقیقت نه وایي دروغ وایي او ملت هم ډیر ښه د دښمن په دغه افواهاتو باندې سر خلاص سوی ده او درک کوي چې دا واقعیت نه لري نو باور نه پې کوي نو کوم چې دښمن د تشویش جهادولو اراده لري هغه هغه خپل هدف نشي ترلاسه کولی بلکې مجاهدین الحمدلله د دښمن له دغه راز ګزند او تکلیف نه په تر ډیره پورې په امن کې وي سره د سیو سیمه کې ډیر لوی جنگ کیږي او ډیر لوی بمباری کیږي مګر الحمدلله موږ چې بیا ګورو وروسته په هغه جي کې محدود شمیر مجاهدینو ته کتاوانو زیان اوښتی وي اکثره خدای ساتلی وي او د الله پاک جل جلاله نصرت او د مجاهدینو د ساتنه او حفاظت ده او ولې د دې لپاره چې ملت مطمئن وي خلک مطمئن وي موږ هغه ادعا د دښمن بیرته مردو خو دښمن ته دغه راز کاذب ادعا وي بې له دې چې دوی حیثیت لا هم تویې کړي بې له دې چې دوی د ویاندویانو یا د دوی دغه ادارو چې دغه څه ادعاوې کوي د هغو حیثیت توی کړي ورسره د هغو رسنیو چې په یو لوریز ډول د دښمن په خدمت کې دي او د هغو سره پروپاګند تبلیغوي د دغو رسنیو حیثیت ته صدمه رسي اوس په افغانانو کې ډیره مشهوره ده چې دغه رسنیو باندې نه اعتماد کوي نه د په راپورونو اعتماد کوي حتی دوی خپل د کابل ادارې خلک دي د خپلو ادارو ویاندویان توهینوي په بار بار ویل چې دوی دروغ وایي مختلف دلایل یې ویلي شنونکو بېطرفه خلکو ازادو څېړونکو ټولو په دې باندې اعتراف کړی چې دی دښمن بېلابېل بنسټونه د راپورونو په ورکولو او پخشولو کې دروغ وايي او رسنۍ هم بې پرې چلند نه کوي نو موږ فکر کوو اول خو د خلکو خپل قضاوت هم کفایت کوي د دښمن د ذلت او دغه سیرا رسوایی د مخنیوي لپاره او بل داسې د مجاهدینو په منځ کې هم د دښمن دغه صفات الحمدلله کوم تاثیر نه لري ځکه مجاهدین پیږي چې دښمن همیشه دروغ ویلي وي همیشه نه نه سالم خبرونه او ناقص خبرونه خبره کړي دي ملت هم سره په ځمن کې پوه ده نو موږ ته تشویش الحمدلله نه اچوي، بلکې د دښمن خپل حیثیت ته جدي صدمه رسوي. ډېره زیاته مننه ښاغلی مجاهد صاحب دا چې خپرونې ته حاضر شوئ او د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. خیر اوسئ، مننه دا چې تاسو موږ ته وخت راکړو.